څه چې ښکاري یا موږ ته نه ښکاري دا د ټولو پیدا کوونکی خالق او مالک څوک دی؟ الله جل جلاله کله چې دا مخلوق خصوصا حضرت انسان پیدا کړو نو د دې انسانیت او د دې مخلوق د رهنمایۍ او د هدایت دپاره الله جل جلاله ایک لاکھ چوبیس هزار کم و بیش انبیاء وقتاً فوقتاً راولېږل. او مخلوق د خپل خالق معرفت او پېژندنه وکړي. ډېر دنیا کې داسې کپري او ډېرې کوپړۍ اوس هم شته. چې هغوی باندې د توحید او د الله د وحدانیت او د الله د پیژندنې خبره په دې اعتبار بده لګي چې د هغه په ذهن باندې یو بت سوار دی چې هغه وایي چې موږ خو الله پیژنو د الله د توحید خبره په دې وجه ورباندې بده لګي چې هغه وایي چې ولې موږ مشرکان خو نه یو خو بل طرف ته موږ وینو معاشره کی زمونږ مشاهده او تجربه ده مونږ تنګ نظره سهی مونږ ناپوهه سهی خو په دی تیز او ډیر جدید دور کې د ډېرو لویو لویو علماوو تجربه او مشاهده ده او د ډېرو لویو دانشورو او د فلاسفرو مشاهده او تجربه ده. د ډېرو لویو مصنفینو او د مؤلفینو تحریرات موجود دي. چی په دی مخلوق کی ډیرو خلقو الله په صحیح طریقه نه دی پیژندلی. د الله د پیژندلو د الله د معرفت حال او داستان خو هغه و چې د بیت الله او د حجاز او د مدینې په ځمکه سرور کائنات فخر موجودات خاتم الانبیاء سید الرسل جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم په خپل زبان اطهر باندې اعلان وکړ ابتدا د توحید وکړه خلق له الله معرفت او پیژندګلو شروع کړه. یو وخت داسې راغی چې جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایل چې ای زما قومه د حجاز په سرزمین کې شیطان مایوس شوی دی چې بیا د غیر الله عبادت وشي شیطان په دې خبره باندې پوه دی چې بیا د غیر الله عبادت کې دلی نشي نور اندازونه به وڅیړي د شیطان کې عنوان هې بدل بدل مختلفو اندازونو باندې راځي د خځې په شکل کې د مولا په شکل کې د پیر په شکل کې د یار په شکل کې د ساحر او د جدوګر په شکل کې او د خواهشاتو په شکل کې کلا چې د حجاز په سرزمین باندې د لات او د منات او د عزا او د هبل ټول درگاهونه ویران شول هیڅ د غیر الله دربار پاتې نشو بازه درگاهونو باندې کلا چې خالد بن ولید رضی الله تعالی عنہ یا نور صحابه یلغار وکړو نو پسترګو هغه خلقو قتل چې یو تور سپېته او تختیدو ځکه چې هر غیر الله په دربار کې شیطان وي شیطان مقصد او غرض مې دا دی چې ټولو نه مهمه مسله ټولو نه لویه اهمه مسئله هغه الله د توحید او الله د پېژندنې مسئله ده چې الله څوک دی او څه شی دی او څه کوي، ډیوټي یې څه ده. موږ ګورو چې نن د دنیا په درګاهونو، دربارونو، جوماتونو، مجالسو کې د مخلوق د رضامندۍ پروګرام چلېږي. دا اجتماعي خبره ده. انفرادي سوچ، زړه کې د یو کس پیدا شي چې یاره فلانی کار کوم، فوراً یې په ذهن کې یو شخصیت مخې ته راشي، یاره جي فلانی به خپه شي. د الله د دین یو سوچ، یو فکر، کله چې په ذهن باندې د الله طرف نه یو القا وشي یو ښه سوچ بیدار شي یو د نیکې خبره په ذهن کې پیدا شي داعیه پیدا شي فورا بل ته دې لا نه ده ښکاره کړې فورا په ذهن کې یو شکل یو صورت یو پروګرام مخې ته راشي. او تاله خپل زړه دا ووايي چې که زه دا کار وکړم دا فلانی خفه کېږي، یاره فلاني سره به سترګې څنګه غړوم، یاره جي دا زما د جماعت منشور نه خلاف دی یره جی زما مشران خفه کیږي دې نه معلومه شوه چې د غیر الله دربارونه لا وران جواب راکې وران وران د غیر الله دربارونه آباد دي لا نشته د نذر و نیاز لایق نشته بل خالق و مالک مګر صرف اور صرف څوک دی په ایمان وای هر ځای کې حاضر و ناظر څوک دی هر ځای کې په اعتبار د علم و قدرت موجود څوک دی په ایمان وای د هر مرض او د هر بیمار علاج کولو والا څوک دی نه ولا خوب ورځي اونو ورباندي پرکالي راځي اود هر چا فرياد هر ځای نه بغير د څه رکاوټه اوري او هر ځای ته رسيدلو والا څوک دی الله فرمايي ما وپيژنه زه داسې رب يم چې یو درې کسان جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم یره جی فلانی ځای کی یو داسی تعویزګر پیدا شوی دی چی فلانی کار یې داسی وکړ د غیر الله په دربارونو د خلکو یقین جوړی په چا یې جوړی په چا یې جوړی داسې واقعات او داسې قصې او داسې کهانیانې چې هغوی په اورېدو سره د عوامو یقین د غیر الله طرف ته ځي. د غیر الله په دربارونو د خلکو یقین او اعتماد جوړېږي. جناب محمد مصطفی احمد مجتبی سرور کائنات صلی الله علیه وسلم داسې واقعات نه بیانول چې غیر الله باندې د خلکو یقین جوړ کړي، هغه داسې واقعات بیانول چې هغه د خلکو اعتماد ډایرکټ چا باندې جوړ کړي؟ یو قضیه. یو قدم یې چې تر عرشه پورې رسي ما لیدلی دی رفتار د درویشانو نن سبا دا شعر چې خلک پیش کوي نو مقصد یې بل څه کلمة الحق اريد بها الباطل د هغوی ډایرکټ تعلق بچا سره جوړېده دروېش هغه ملنګ ته نه وايي چې په پردیو درونو باندې ګرځي او خیراتونه غواړي چې د فلاني بابا قلنګ دی او راوباسه او کوتک پورې یې رومالونه تړلي او د تمامې دنیا سپي ورپسې غاپي دې ته دروېش دا دې له چا دروېش ویلي دي دې ته چا ولي الله ویلي دي ستا یو ملګری ولي د چا ملګری؟ لږ ورو ووایه چې څوک یې وانه وري. ولي د چا ملګری؟ زه په دې محله کې، په دې کلي کې مې د کریم مولانا صاحب ملګری او دوست یم. کریم کریم مولانا لوی دی او که الله لوی دی؟ رښتیا ووایه سوچ سره ووایه تدبر سره ووایه عقل سره ووایه د زړه ګهرایه نه ووایه الله لوی دی الله ډیر لوی مهمان نواز او سخی ذات دی او که کریم مولانا رښتیا ووایه زه د کریم مولانا ملګری یم دوست یم زه دې محلې ته چې راشم او په در په او په در په در خاورې په سر نن راغلی یم مېلمه یوې ورځې یا دوو ورځو لا او کوتک مې راغستی دی خیر راوباسئ خدای مو وبخښه کریم مولانا به دا برداشت کړي جواب راکې یار څه به وایي څه به وایي څه به وایي چې زما مېلمه یې چې کاله پورې دلته اوسېږي چې زه څه خورم به ته خورې کریم مولانا د پاره به دا د شرم خبره وي او که دا به د عزت خبره وي چې زه دارونه لټوم او د خلکو د درونو نه یې غواړم رشتیا ووایه مړه او د الله دوست چې په در په در ګرځي د الله تاسو له دومره شوم ښکاري هلکه جواب راکې د الله دوست د الله دوست دی درویش دی او بیا چې کله د رمضان میاشت د رجب میاشت راشي نو بیا کوتک راغسته دی او 1500 رومالونه په کوتک پورې تړلي او در په در ګرځي چې د شیخ ملی نیکه ګرده کیږی او خدای مو وبخښه دا اولیا راغلی دی درویشان راغلی دی دا درویش دی او که دا لیونی دی عجیبه خبره ده د عوامو د کریم مولانا د دوست په باره کې ته دا تصور نه برداشت کوي چې هغه ګلی او کوڅې ولټوي د الله د دوست په باره کې دې دا خیال دی چې چېرته درویزګر او چېرته دروازې دروازې ډبونکی دې ولید، هغه نه دې د الله دوست جوړ کړ، په ایمان وایه تا الله پېژندلی دی؟ جواب راکړئ، دغو خلکو الله پېژندلی دی؟ اګر چې بت هې ان قومو کې آستینو مې اګر چې بت هې اس قوم کې آستینو مې همې هې حکم اذان لا اله الا الله معلومه دا شوه چې خلکو الله نه دی پیژندلی مرض پیدا شو جسم کې تکلیف پیدا شو يو اسباب دي چي جناب محمد مصطفی احمد مجتبی صلی الله عليه وسلم هم استعمال کړي دي او امت ته هم ښودلي دي چي ته علاج وکړه دا اسباب دي د علاج يو د بلا سبب د اسبابو نه برا يو سړی ته داسې ګڼي چې هغه تا ټیکولی شي ډاکټر له ورځې ډاکټر تعالی څه شی لګوي انجکشن لګی څه درکوي ګولۍ درکوي سیرپ درکوي علاج درکوي هغه ځای نه چې راځې په لفافه کې دې باقاعده دوایي ټومبلي یو که نه ښه چې دا کم قبرستان له ته ځې یاره دا فلانی د تبو ذمه وار دی یاره دا فلانی د بادو ذمه وار دی یاره دا فلانی د فلاني شي ذمه وار دی داسې یو بابا راته وښیه چې هغه قبر نه راوځي او چا له ستن لګوي یو یو وښایه کنه یار د سپینګیرو خو به چرته لیدلی یا خو ډیر تجربه کار دي چرته یو بابا وښیه چې راوته یې چا له دوی ورکړي الکا رښتیا ووایه مړه د قوم نوجوانانو ته به خایه نه بوډاګانو کیمیاګر وایي چې ډیر شوم وي شومان خو نه یې؟ وښایه داسې بابا چې خلکو له دوایي ورکوي. نشته. نو نو بلا اسبابو د علاج او د شفا ورکولو والا څوک دی؟ الله دی. نو د الله پېژندنه چې کله ته بیمار شې، کله تاله درد ورسي، کله تاله تکلیف ورسي، نو پکار دا دی چې ستا توجه چا طرف ته لاړه شي؟ نو یو قدم یې چې تر عرشه پورې رسي، ما لیدلی دی رفتار د دروېشانو، نو داسې دروېش به زه ومنم چې د الله پېژندلی دی او دا د الله ولي دی. دا د الله ولي دی. څه شی دی؟ دا نه چې موږ اولیا نه منو. اولیا چې څوک نه مني، هغه خو قرآن نه مني. لا تقوم الساعة حتي لا يقال في الارض الله الله چی الله وی یا د الله ولی څوک یی هر مومن د الله ولی دی خو درجات یې مختلف دي هر مومن د الله ولی دی خو درجات یې مختلف دي نو زما خبره دا کوله چې نن سبا کله هم چې په ذهن کې د یو نیکه داعیه پیدا شي یا اجتماعي شکل باندې یو بل ته څوک ووایي چې راځئ فلانی کار کوو نو فوراً یا ذهن کې یو شکل و صورت راشي یا په زبان باندې د چا نوم او د چا ذکر راشي چې فلانی به خفه شي یا دا زما د جماعت او زما د مشرانو دستور و منشور نه دی معلومیږي داسې چې مونږ په لوی شرک کې مبتلا یو، څه شي کې مبتلا یو؟ یو خبره یاد ساتئ، د توحید داعیان په دې علاقه کم نه دي، دا چېرې هم نه وایو چې یوازې مونږ د الله د یووالي نوم اخلو، یوازې مونږ داعیین حق یو، ډېر زیات دي، خو یوه خبره ده، بعضې حق پرست، یا بعضی دتوحید داعیان صرف د هغوی دعوت او توحید په یک یوه نتیجه باندی مرکوز وی بس قبر پرستی او قبر پرستی حالانکه یوازی قبر پرستی شرک یوازی قبر پرستی شرک په زور وایه یوازې قبر پرستي شرک یوازې مرده پرستي شرک یوازې اولیاء پرستي شرک یوازې دربار پرستي شرک یوازې پیر پرستي شرک دا خو یو څو ارکان دي په هر دور کې الله علماء حق پیدا کړي په هر دور کې الله زه تاسو له یو مثال درکم ډاکټران په هر دور کې خپل ډاکټران خو د هر دور خپل خپل مرزونه یي یو زمانه وا پاغه کې به خلکو زیاته زیاته نمونیا کېده د تبی نوم وو کیده به کنه نمونی ورته وی که څه به ورته وی ستره تبه به ورته وی شوګر چا پیجندو بلډ پرشر چا پیجندو ایډز چا پیجندو خا چې اوس په نن دور کې دا نوی مرزونه پیدا شوی دي اوس د نن دور جدید ډاکټر چې هغه د نمونی علاجونه راغستی او باغه ا څه شی ورته وایی هغه کونیل به ولا ورکول که څه شی د زړی زمنی دوایانی چی هغه د کونیلو هغه شربت راغستی هغه د کونیلو ګلی راغستی وی او هغه نن دور کی خرسی سوک به ته والی الکه داسې ډاکټر له بسوک ورشي جواب راکې یار چې فیس ډیر کمی بیا ډېرې چې کمې ډېرې چې کمې کرایه ترې ډېره ده. ډاکټر هغه ډاکټر دی چې هغه جدیدو تحقیقاتو باندې جدیدو امراضو باندې د هغه ریسرچ وي. همداسې علماو له هم پکارېدل پکار دي چې هغوی په کوم دور کې پیدا شي د هغه دور بیماري وپېژني. د نن دور بیماری په جسمانی امراضو کې شوګر ده، بلډ پرشر ده، کینسر ده، ایډز ده، فلانه ده، فلانه ده، الله دې ته مسلمانانو ساتي. همداسې روحاني امراضو کې جدید مرضونه نن سبا جماعت پرستی ده، تنظیم پرستی ده، شخصیت پرستی ده. پخوا به خلکو قبرونو له سجدې لګولې، پخوا به خلکو دربارونو نه غوښتې کولې، نن سبا ژوندي بوتان دي، ژوندي. ما په همدې جومات کې دې نه مخکې بیان کړی دی. په همدې شخصیت پرستۍ مې جماعت پرستۍ مې کړې ده. لوی شرک په موجوده دور کې هغه جماعت پرستي او پارټي پرستي ده. زه یو جماعت سره تعلق لرم نو ته بل جماعت سره تعلق لرې دا سړی بلې پارټۍ سره تعلق لري نو دا بلې بلې پارټۍ سره تعلق لري هر یو مسلمان چې کله هم کم یو کار کوي نو ټولو نه اول دا سوچ کوي چې زما جماعت او زما پارټي پې خپه نشي ذهن کې فورا د دپاره یو شکل راځي زما منونکی دی نو چې څرنګه دی یو کار کوي نو اول دا سوچ راځي یره مفتي صاحب رانه خفه نه شي معلومیږي چې ده الله هغه د اسمانونو والا الله نه دی منلی ده په الوهیت باندې مفتي منلی دی څوک یې منلی دی چا شیخ منلی دی چا د پارټۍ مشر منلی دی چا د کور مشر منلی دی، چا د یو جماعت مشر، چا د بل جماعت، چا د پارټۍ منشور او دستور منلی دی. هر هغه کار کوي چې د ده پارټۍ او د ده د جماعت په کې خیر وي. او په خپل مرض او په خپل درد کې دی خپلو پارټیو او خپلو خلکو له آواز او چغې لګوي. او د ده په ذهن کې يو خو ظاهري اسباب دي، يو مافوق الاسباب د ده په زړه کې فوقيت او د ده په زړه کې قوت او طاقت او رعب د هغه خپلې ډلې او د خپل جماعت دی. الله فرمايي، ما وپېژنه! وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ. یو درې کسان چې الله چرته غر له تلي وو، غر کې باران شوی و، یو غار ته ننوتل، باران د وجې نه غار په خولې باندې لویه ګټه راغله، غار یې بند کړ، غار کې دننه پارټي وه. جماعت وو پیر وو داتا گنج بخش وو اولیاء وو څوک وو او چې هغه سره د تعلق نه یو پکی هغه سره ستا تعلق نه او چې چا سره د تعلق هغه پکی نه خو هغه داسې کسانو چې د هغوی د دغه یو سره تعلق وو یا ډېر یا لږ خو هغه داسې ذات دی چې که یو سړی سل کاله یا صنم یا صنم ووایي یوه ورځ یې د خولې نه یا صمد وځي هغه وایي چې زه درته موجود یم الله وایي خپل مابین کې هغه خلک چې په غار کې وو هغه انبیا منل که نه منل په جواب په زور اولیاء منل که نه منل خو ګوره په وسیله کې نه نبی پیش کړی دی او نه یې ولی پیش کړی دی د دې زماني ملا به ونه چې ورته ښودلی وی که د دې زماني ملا وای ورته ویلي به وای چې څه کمزورې وسیلې پیش کوي سړیا غټه وسیله پیش کا چې په طفیل د سید جلال بخاري پیر صاحب باندې را ورسېږه یو کس سوال کوي دعا کوي الہ العالمین پروردگار عالم زما یوه تر لور وه او زه ډېر زیات عاشق وم د هغې. ای الله ما ډېره زیاته تمنا وه چې زما دې سره تعلق قایم شي. یو ورځ مې د هغې نه مطالبه وکړه هغې راته وویل چې دومره دومره پیسې پیدا کړه په سوال مینې نه کېږي وي لاړم الله مزدوري مې وکړه او هغومره پیسې مې پیدا کړې او تر لور له مې ورکړې وته ومې وې چې زما مطالبه پوره کا اے الله چې کله زه د مطالبه پوره کولو د پاره کېناستم نو د تر لور د خلې نه مې ووتل چې اتق الله د الله نه ویریږه اے الله کچره هغه بدکاری اے الله کچره هغه زنا ما خالص ستا رضا د پاره پریښي وي یا الله نو د غار د خولې نه دا ګټ لر کا که خالص مې ستا د پاره کړي ځکه چې هلته بل څوک وي لغونې ګټ وخوځېده آسمان وښکارېده بل ورته وایي الله الله یوه شپه راغلم هغه اودو ما لاس باندې جام نیولې او وړه وړه بچیو بچو ما پسې جړل ما وی چې مور او پلار لمنی ورکړي نو نشي کېره الله تر سهار پورې کلا چې غوی را وشول پروردگار اول می غوی لا ورکړي بیا بچو له الله کستا د پرم دا کار کړی نو دا ګټ لږ وخوځوه نور ګټ وخوځېده آسمان پکې زیات ښکاره شو دا هغه وسیله ده چې دې ته اعمال صالحه نیک اعمال ویو بیا هغه اعمال دي چې خالصتا د چا دپاره شوي دي دا الله د پاره شي هیڅ قسم ته د شرک او د ریا بوی پکې نشته کله یو سړی په زړه کې د یو عبادت شوق پیدا شي خو ورسره ورسره یې زړه کې دا دایه پیدا شي چې یاره ښه مونځ وکړه چې دا خلک وایي چې یاره څه ښکلی مونځ یې وکړه دا مونږ الله ته قبول دا هم شرک دی ځکه چې عبادت چا له کولی شي چا له کولی شي الله له کولی شي دا مخلوق پکې شریک که نو دا تا شرک وکړه څه شی دی وکړه نو یو کس خپله وسیله پیش کړه چې یا الله که دا بدکاري ما ستا د توحید او ستا د یووالي او ستا د روب او د یرې نه پرېښې وي اې الله دا ګټ لر کا بل ورته وی چې الله کچری ما دا د مور پلار خدمت ستا د پاره کړی پروردگار عالم نو دا ګټ لر کا دریم کس اوس دعا کوي دریم کس څه شو دا ما په اف ام باندې دا واقعا سوزل بیان کړی دا ورته وایي چې اله العالمین یو کس ما سره مزدوري کړې وه الا مزدوري پاتې شوې وه ما د هغه مزدوري بیا مخې ته وچلوله هغه پیسې مې په ګډو بیزو کې واچولې هغه مې ولا تجارت کې واچولې زیاتې دي لس روپۍ بالفرد لکونو روپۍ ترې جوړې شوې. څه وخت پس هغه راغی، ما ته وویل چې تا سره مې لس روپۍ پاتې وې. ما ورته وویل چې دا ګډه او دا بېزې او دا څومره تجارتونو سامانونه چې دي دا ویوسه. غره پرې وخندل چې مړه ما پرې خندا مه کوه. وي ما ورته وویل چې دا ستا دي که نه؟ هغه ویل چې زما لس روپۍ وې دا زیاتې شوي دي. ای الله که ما ستا د رضا دپاره دا کار کړی دا ګټ د مخې نه وغړوه. وان یمسسک بخیر اگر میں دونوں پہ آ جاؤں اے خلقو کچری زو پا خیر ورکولو باندے را شما زدی تکلیف و مصیبت نہ بچ کو اللہ فرمائی فہو علا کل شیئن قدیر عزیزانو حق پرستی او حق پیژندل په دې دور کې ډیر ضروری دی مسلمانان تقسیم شوي دي هر جماعت او هر ډله دا وایي چې زه په دین کامل باندې عمل کوم دا بلی پینې کوم زه تاسو له یو ترمامیټر وښایم ترمامیټر یو داسې آله ده ډاکټر سره چې کله یو بیمار راشي چې تبه شته او که تبه یې نشته نو چې په هغه کې دې ترخکې ور ومنډي که نه یا یې د ژبې لاندې کېږدي نو څه وخت پس هغه آله چې وګوري نو پته لګي چې د ده تبه شته او که نشته او تبه یې په څو کې ده هغې ته څه وایي ترمامیټر اوس په دې دور کې چې څوک وایي چې شپږ نمبرې دین دی څوک وایي چې نه صرف جهاد دین دی څوک وایي چې درس قرآن دین دی څوک وایي چې نه صرف تجارت دین دی او څوک وایي چې نه دا الیکشن چې دا دین دی په هغې کې نشنل وایي چې نشنل د پښتونخوا لپاره کار دین دی مسلم لیګ وایي چې د اقتدار لپاره دا دین دی او پیپل وایي چې روټي کپړه مکان د پاره استعمال دل دین دی په دې کې بیا مختلفې ډلې دي پنځ پیریان وایي چې درس قرآن کوه دا دین دی اهل حدیث وایي چې امین بالجهر فاتحه خلف الامام وایه بس دا دین دی هیڅوک داسې شته نه چې هغه خپلې ډلې طرف ته رابلل نه کوي هیڅوک داسې شته نه چې خپلې ډلې طرف ته رابلل هر یو څوک ډلې ته رابلل کوي او وایي چې موږ دین ته رابلل کوي. هلکه پوهېږئ که نه پوهېږئ؟ چې څوک پوهېږئ لاس پورته کړئ. دروغو باندې نه، په رښتیاو باندې. هر څوک دا وایي چې چې کله دی خپلې ډلې طرف ته رابلل کوي نو دی دا وایي چې زه چا طرف ته رابلل کوم؟ معلومېږي چې ډلې ته دی الله وایي. څه شی وایي؟ دا ډلې نه ده الله جوړ کړی دی راغوښتل ډلې طرف ته کوي وایي چې الله طرف ته رابلنه کوم معلومیږي چې دې ډلې ته دې الله ویلی دی دا لوی شرک دی اوس به څنګه پیژنې چې دا سړی په ډله کې دی او که دا د الله بنده دی دا سړی جماعت پرست دی او که دا د الله بنده دی ځان به څنګه پیژنې چې زه تبلیغي یم که زه الله بنده یم زه مجاهد یم که زه مسلمان یم، زه تاجر یم که زه مسلمان یم، زه مسلم لیګی یم که زه مسلمان یم، زه پنجپیری یم که زه مسلمان یم، ځان به څنګه پیژنې؟ بل به څنګه پیژنې؟ چې دا تبلیغی دی، پنجپیری دی، اهل حدیث دی، یعنی وهابی دی که مسلمان دی؟ هلکه څوک چې وایي چې ویښه یې لاس پورته کړئ یاد به ساتئ انشاءالله چې شي وایي چې خامخا به یاد ساتئ ته چې ځان معلومول غواړي چې زه مسلمان یم او که زه جماعت پرست یم نو دا به په دې معلومه یې زه تاسو له مثال در کوم ټایم هم کم پاتې دی په دې اخر کې د لخایم ځکه چې پېژندنه ضروري ده کله چې یو سړی بیمار وي یا یې په ځان باندې شک راشي چې یاره زه بیمار یم د چیک اپ دپاره چا له ځي ډاکټر له ځي یا د ده په ځان شک نه وي خو هسې چیک اپ له ځي شپږو میاشتو کې کال کې یو ځل چې یاره په ما کې که څه عیب او څه نقصان ځکه چې ډاکټران وایي چې په وخت باندې د مرض غم وکړه چې زیات شي بیا یې علاج نو دې وجې نه ډېر خلک چیک اپ له ځي تم چیک اپ له ځي ښځه او بچي هم لېږي ما او تاسو ډاکټر له ځو چیک اپ له هغه ما او تا باندې سټسکوپ د دوربین چې ورته مونږ وایو دا واچوي بلډ پرشر هم چک کی او وینه رانه وباسي یو یو ټیسټ په زرګونو زرګونو روپو کوي روپۍ څوک ورکوي جواب راکا هلکه داسې مه کینې اوس د هر یو سړی خپه دی چې زما جماعت نه وي ځکه چې دوی خو الله د خپل جماعت نه جوړ کړی هر سړی په خپل الله خپه دی الله د جماعت نه مه جوړوي سوچ وکړئ پیسې څوک ورکوو هغه خلک ډاکټر له نه بوزي پاګل خاني له بوزي مریض چې مریض چې کله ډاکټر له ورشي ډاکټر پکې عیبونه راوباسي شوګر دی دی بلډ پریشر دی دی کینسر دی دی سر چکر دی دی ټینشن مریض یې کولمو کې دی مروړ دی رګونه دی بند دي هارټ اټیک خطر ده معده کې دی چینجی دی کپری دی داسې دی ګنجل کیدونکی سپی دې هم خوږیږي پنځه سوه مرضونه درکې راوباسي ته له څه شیشه ورکوې پنځه سوه روپۍ مو پنځه سوه روپۍ مو له ورکې او بیا درته وایي چې یاره په دې بعضو مرضونو کې زه شکي یم چې ګرده دې ګورې ټیک ته او که خرابه ده ماله خرابه ښکاري منډه الټراساونډ وکړه څلور سوه نورې مو لګوه خو چې د عیب درکې ښکاره شي د عیب په ښکاره کولو څومره خرچې کوې او چې کله د هغه ډاکټر نه بهر راوځي او بیا ولا وایي چې رجی الله دې تاسو له اجر درکړي تاسو خو کمال وکړو کني زه به مړ شوی وی نو ته مریض یې په خپل مرض ښکاره کېدو خوشحالېږي او ډاکټر شکریا ادا کوي پوهېږي په دې پوهېږي په دې خبره نو کله چې دنیا کې روحاني ډاکټر عالم ستا عیب تاله ښایي خبره واورېده چېره په تبلیغ وله کې دا عیب دی او ته تبلیغي یې په تا بد ولګېدو بس د ټکه پوه شه چې زه مسلمان څه شی جواب راکړه څه شی مسلمان کله چې د جهاد په ډله کې یو پارټۍ کې یو چا ستا د پارټۍ عیب وښوده او ته په خوشحال نشوې زړه دې په بند شو او بد در باندې ولګېدو پوه شه چې زه د دغې ډلې یم مسلمان مسلمان به ته هله یې چې کله تاله د ستا عیب څوک وښیي او په تا ښه ولګي دوست دی هغه دی چې هغه تاله کله ستا عیب وښایي لقمان حکیم نه چا تپوس وکړه عقل از کی ګرفتی وی عقل د چا نه زده کړی وی از نابینایان وی ړندو نه څنګه عقل زده کړی وی تا جای نه بینت پای نه میهر تر څو پورې جې لیدلې نه نو عمر پورې خنګ دی نو دغه سي چې ته عقل زده کوي او ته خپل مرزونه خپل عیبونه د ځان نه وباسي نو ته به د حق سړي شکریا ادا کوي چې څوک تاله ستا عیبونه وښایي هر یو جماعت والا سړی دی په دې ځان پوي کی چې هغه باندې د خپل جماعت بد غیبت بدلګي نو دا مسلمان دا بس هغه جماعتي دی چې کم جماعت کې دی مسلمانۍ سره د ده تعلق نشته او که کله ده باندې د خپلې ډلې او د خپل جماعت عیب بیانېدل بد ویل ښه لګي او دی د هغې د اصلاح کوشش کوي چې واقعي په موږ کې دا کمی دی نن نه بعد به زه داسې نه کوم نو دی دې پوه شي چې زه حق پرست یا دا سړی حق پرست انشاءالله دا به منو که نه لاسونه پورته کړئ داسې خود د الله سره هغو کې هغه واعطنا ولا تحرمنا واثرنا ولا تؤثر علينا وارضنا وارض عنا برحمتك يا ارحم الراحمين اے الله د حاضر جمع ایمان کامل نصیب کا اے الله چې څومره څوک راغلي دي ګناهونه معاف کا اے الله قدمونه نه کې تلو کې واچوا یا الله مونږ چې کم سوې یا الله په دې باندې د عمل توفیق راکا اے الله مونږه حق صحیح پرس جوړ کا اې الله موږ د جماعتونو د ډلو د محبت نه راوباسه یا الله تا سره محبت او مینه جوړه کا یا الله موږ په تا باندې عاشقان کا اے الله په خپل ځان معاشقان کا اے الله په خپل دین معاشقان کا یا الله جماعتونو او پرټیو باندې عاشقان شوي یا الله د مخلوق جوړ شوي دستور او منصور باندې عاشقان یا الله په خپل منصور معاشقان کا اے الله مسلمانان په ډیرو ډلو کې تقسیم دي اے الله هر څوک د خپل مشر منی د خپل الٰه منی اې الله د خپلې ډلې او د خپل جماعت خیال ساتي اې الله ستا د دین هیچا سره خیال نشته هغه دین دین بولي چې کوم د ده ډلې کې دی اې الله موږ ستا د دین عاشقان جوړ کا اې الله موږ ته خپل پوره دین نصیب کا اې الله موږ ته خپل پوره دین نصیب کا یا الله مسلمانان مجاهدین کم ځای کې چې د کفارو پنجې لاندې دي ته آزاد کا یا الله کم ځای کې چې کفارو ظالمانو سره برسره پیکار دي یا الله ته د مسلمانانو مجاهدینو امداد وکړه یا الله مبلغین د دعوت او تبلیغ ولا چې کم ځای کې یا الله دین د پاره کار کوي دین د پاره کار کوي افریقا کې دي که امریکا کې دي مشرق کې دي که مغرب کې دي اے الله ته دا غوي په دعوت کې اثر پیدا کا اے الله ته د شرور نه محفوظ وساته یا الله ته د مجاهدینو د تبلیغیانو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 إلا الله وحده لا شريك له اللهم انصر المجاهدين الكشمير اللهم انصر المجاهدين في بوسنيا وشيشان اللهم انصر المجاهدين في كل مكان اللهم انصر المبلغين في كل مكان اللهم انصر المبلغين في كل مكان اللهم انصر الإسلام والمسلمين کیسټ میلاویږي پیش کوونکي ریاض الله او عبدالوهاب.